سورة الاعراف نهم سپارا اٹھسی نمبر آیات مخکنا د حضرت شعیب علیہ السلام او د هغه د قوم د حال بیان شروع دی شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وعظ او نصیحت وکړ چې ناپ تول کې کمی مه کوئ ځمکه کې فساد مه پیدا کوئ په لارو کوڅو کې چې ناست یې نو خلکو ته تکلیف مه رسوئ نو د قوم شعیب علیه السلام ته وویل چې ستا او ستا دا ملګري به واپس زمونږ دین ته راځې او کلی من بم د دې کلي نه وباسو د علاقې نه بم وباسو جلاوطن بم کو شعیب علیہ السلام ورته اگر کې موږ ستاسو د دې طریقو نه بیزاره یو هم به موږ ستاسو طریقو ته درځو او لتعودن فی ملتنا یا به زمون دین ته واپس راځئ او لتعودن یا به واپس راځئ د واپس راتلو معنا دا چې تاسو زمونږ د دین نه وتلی نو اوس به واپس زمونږ دین ته راځئ نو دا خبره د شعیب علیه السلام د مرګرو په باره کې خو حقیقتا صادقېږي ځکه چې د شعیب علیه السلام دا ملګري اول په کفر کې بیا د شعیب علیه السلام په وعظ او نصیحت باندې مسلمانان شو نو هغوی ته دا نور کافر ویلی شي چې زمونږ دین ته به واپس راشي دا خبره په هغوی صادقېږي خو د شعیب علیه السلام په باره کې دا خبره نه صادقېږي تصور نه پیدا کېږي سوال نه پیدا کېږي چې هغه به د دوی په دین باندې او بیا دې ته مسلمان شو د دې خو دا مطلب چې شعیب علیه السلام د دې کافرو په طریقه باندې و او وروسته مسلمان شو نه نه پیغمبر پیدایشي مسلمان او د الله تابعدار وي او د کفر نه ډېر زیات لري نو په دې اعتبار باندې دا خطاب تقریبا دی یعنی قوم له په شعیب علیه السلام غلبه ورکړله او دې یې مو سره یاد کړ چې ټول به زمونږ دین ته واپس راځې که نی نو د کلي نه به هم وباسو یعنی دا د عامو مؤمنانو په حق کې دا الفاظ استعمال شوي دي اکثریت اکثریت غالبا هغوی له ترجیح ورکړ او شعیب علیه السلام دپاره ځان له الفاظ استعمال نه کړل نو وایي چې او لتعودن فی ملتنا یا دا لفظ د شعیب علیه السلام په حق کې د کافرو د خپل خیال مطابق ویل دي ځکه چې کله پورې شعیب علیه السلام پیغمبر نو نو د پیغمبره نه مخکې دعوت و تبلیغ یې شروع کړی نو نو د مدین د خلکو د کفریاتو په باره کې خاموش نو دې خلکو دا ګڼل چې ګنې دې زمونږ ملګری دی خو چې کله الله پیغمبر کړ نو حکم یې ورته وکړ چې دا خلک د دې کفریاتو نه منې کړه نو دوی وایي چې هغه زوړ حال ته بیا راشه بیا موږ ته مه وایې چې د دې کفریاتو نه منې شه یا دا لتعودن په دې کې د واپسې دا خبره مجازا په معنی ده راګرځېدلو دی مطلق ضرورت په معنا باندې شعیب علیه السلام وفرمایل اگر که موږ بدګنو تاسو او بیزار یو تاسو د دې دین نه من څه واضح دلایل راغلي دي نو د دغې دلایلو په رڼا کې ستاسو دې غلط دین ته موږ بد وایو د دې نه بیزاره یو نو دا خو موږ ته زهر قاتل ښکاري نو ولې دا دا د زهرو بوټ را باندې په زور ښکوی شو اولو کنا کارهین اگر که من تاسو د دین نه بیزاره یو نو هم به تاسو ته درځو نه نه شو درتلی قد افترینا علی الله کذبا په تحقیق سره موږ به په الله باندې دروغ تړلي وي ان عدنا فی ملتکم که موږ ستاسو ملت ته در ووړو ستاسو دا دین غلط دی د دروغو دی که چېرې دې تم حق ووې نو په الله به هم دروغ تړلي وي رښتینې وعده او رښتینې دعوه را سره ده د الله د طرف نه پې من ته حکم شوی دی دا چېرته پرېښودی شو چې ستاسو غلط دین ته درووم قد افترینا علی الله کذبا من به په الله پاک باندې دروغ تړلی وي ان عدنا فی ملتکم که چېرې ستاسو دې غلط دین ته درووړېدو په انصاف سره زمونږ تر منځ فیصله وکړي وانت خیر الفاتحین او ته د ټولو نه بهتر فیصله کوونکی وقال الملأ الذين كفروا من قومه وویل سردارانو وقال الملأ الذين كفروا وویل سردارانو د هغه خلکو چې کفر یې کړی دی کومو سردارانو چې کفر کړی هغوی ویل من قومه د شعیب علیه السلام د قوم نه لئن اتبعتم شعیبا وقال الملأ الذين كفروا وویل هغه سردارانو چې کفر یې کړی دی من قومه د شعیب علیه السلام نه قوم نه لئن اتبعتم شعیبا که چېرې تاسو تابعداري وکړله د شعیب علیه السلام انکم نو بېشکه تاسو اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا به د تاوانیانو نه فأخذتهم الرجفة پس اونی ودی لرا زلزلی فاصبحو پس اوگردیدل بی فی دارهم اخپل کورونو کې جاسمین نسکور پرات د شعیب علیہ السلام د قوم باندې ډیره سخته ګرمي راغله په تاخانو کې بالخانو کې په کمرو کې په دالانونو کې په یو ځای کې ګرمي نه کمېدله ناګانه ځنګل طرف ته اوریځ راغلله ښه ګڼه ګڼه اوریځ او هوا شروع شوله یخه یخه هوا ولګېدله نو د ټول کلي خلک ځنګل طرف ته لاړه ښکلې هوا لګي وریځ به دي چې اوس به باران به وورېږي نو دا ټول کافران چې د دغه ځنګل وریځ سوري هوا ته ورسېدل په هغه ځای کې پرې د بره نه باران وشو اور پرې را وورېده د اور باران وشو لاندې ورته ځمکه وخوځېده زلزله شروع شو آسماني چغه پرې راغله هغې سره یې زړونه وچودل نو دا درې قسمه عذابونه په دوی راغلي دي فأخذتهم الرجفة پس اونې وتی لره زلزلې فأصبحوا في دارهم پس وګرځېدل په وخت د سبا کې په خپلو کورونو کې جاثمین نسکور پراته الذين كذبوا شعيبا هغه خلک چې نسبت د دروغ یې کړو شعیب علیه السلام ته کأن لم یغنو فیها لکه چې دوی درنګ نه تېر کړی په دغه ښار کې داسې روک شو لکه چې وخت یې دلته نه تېر کړی نو الذين كذبوا شعيبا هغه خلک چې نسبت د دروغ وکړو شعیب علیه السلام ته کانو هم الخاسرین حق خلک تاوانیان شو هغه لیډرانو کې به وي چې د شعیب علیه السلام مرګرتیا کوي نو هغه به خسارې والی نو چې چا ورته د دروغو نسبت کړو نو هغه خسارې والی شو فكيف آسى فزب سرنج أفسوسكم على قوم كافرين فأغي قوم مانت كافر وي دا قوم تباه برباد شو نیست و نابود شو نو شعیب علیه السلام راغی دی مړو ته یې وکتل دی تباه شوي قوم ته یې وکتل ما درته نصیحت کو خو تاسو زما نصیحت نه منه آسالا قوم کافرین باغ قوم چا کافری باغی باندې بسرنګ افسوس وکما زما خبر هم نه منل لاره تبا او برباد شي نو دا یو افسوس دی چې دا زما قوم او زما خبره منلې نه وه نو خدای تبا کړل مګر منګه نیولي دي اهلها د دغې آبادۍ خلک دغې کلي والا بالبأساء والضراء په سختو په تکلیفونو کې لعلهم یضرعون شاید چې دوی زاري وکړي او عاجزي وکړي پیغمبران چې یو علاقې ته راشي عموما د هغې علاقې خلک د پیغمبر مقابله کوي دروغجن ورته وایي جګړې ورسره کوي د ابتدا کې پر قوم باندې د تنبیه دپاره الله پاک بیماری راولي قات پې راولي قسم قسم سختۍ تکلیفونه پې راولي چې دا شریان خلک توبه وباسي د دې خپل شرارت نه ملي شي الله طرف ته متوجه شي لکه په دې بیمارو په سختو تکلیفونو باندې په دوی اثر ونه شي او دوی د الله دین قبول نه کړي نو بیا ته الله دا سختی دا تکلیفونه لري کړي او فراخي پرې راولي عیش او عشرت او خوشحالي پرې راولي چې په دې احساناتو باندې دې خلکو باندې لږ اثر وشي دوی لږ د خدای نه وشرمېږي او الله ته متوجه شي توبه وباسي نو په دې باندې هم ونه شي دی بیا په غرور او په تکبر کې راشي او دا مال او دولت الله موږ له راکړی دی خوشحالي راکړې ده بچي راکړي دي حکومت یې راکړی دی که موږ د خدای نو خو خدای به یې ولې راکول او هغه پخوانۍ سختۍ او تکلیفونه هغه ترې نه ایر شي نو نور هم د خدای پاک نافرماني شروع کړي ناګانه یو مصیبت په دې باندې راشي او په هغې کې سټ وټ کي نو بنده ته چې په دنیا کې د ګناه سزا میلاویږي نو دې کې امید شته چې توبه به وباسي او چې کله په دې ګناه کې د توبه ونه ویستله په دې سختو تکلیفونو کې توبه ونه ویستله نو بیا د ده د هلاکت یره ده خطره ده چې دی به تباه شي مثال په طور باندې زهر چا وخوړل او قې یې وکړ او دست یې وکړ امید دې خدای به یې جوړ کړي خو چې نه قې کولی شي او نه دست کولی شي نو دا بنده بیا د پاتې کېدو نه دی نو دې سختو تکلیفونو سره د ته خدای یاد شي دې توبه وباسي نو دې به ښه شي او که نه د سختو تکلیفونو کې توبه نه وي نو بیا د ښه کېدو نه دی وما أرسلنا من في قرية من نبي الله ته مینت جاری وکړي ثم بدلنا مکان السیئة الحسنه بیا من بدل کو دوی ته ثم بدلنا مکان السیئة بیا د بدو په ځای باندې دوی له ورکو په بدل کې الحسنه ښېګړه د تکلیفونو په ځای ورته ښېګړه ور ورسو حتی عفو تر دې چې دوی ور وړاندې شي په سرکشۍ کې وقالو قد مس آباءنا الضراء والسراء بیا وایي دوی قد مس آباءنا په تحقیق سره مسه کړې دی زمن پلار نیکه لره الضراء والسراء کله تکلیف او کله خوشحالي کله ورته تکلیف رسېده او کله خوشحالي فاخذناهم بغتة که چېرې دې کلوالو ایمان راوړی وي واتقوا او تقوا پرهېزګاري یې اختیار کړې وي لفتحنا علیهم نو خامخا به موږ راسپړ دي او راوکړه کړی به په دې باندې برکات من السماء والارض برکتونه د اسمان او د ځمکې به هم پې کولو کړي ولكن كذبوا لیکن دوی نسبت د دروغ وکړو فاخذناهم پس من ونیول دوی لرا بما كانوا يكسبون په سبب د هغه کسب چې دوی کول د ګناه کار یې کو په هغې باندې الله وایي ومنیول افا امن اهل القرى آیا بے خوف دی بے یری دی اهل القرى کلو والو ان یاتیهم چراش دیتا باسنا زمنگ عذاب بیاتا لشپی د شپې شپې په عذاب راشي نو دینه بے خوف بے خطر دی وهم نائمون په داسې حال کې چې دوی اودوي په اودو په عذاب راشي نو دینه دوی په امن دي وهم یلعبون او دوی لوبې ټوقې کوي تېر تماشو کې مشغول دي او شوق پرې راپروزي عذاب پرې راشي نو دې نه بې خوفه دي ولې بې خوفه دي بې فکره دي بې خوفه کېږي دي نه افامنو مکر الله آیا دوی بې خوف او بې یری دي مکر الله د الله د تدبیر نه مکر خفیه تدبیر ته وایي نو که د ښه کار دپاره تدبیر وشي نو ښه دی که د بد کار دپاره وشي نو بد دی نو دا کافران د پیغمبرانو او د هغوی د ملګرو د نقصان لپاره تدبیرونه کوي او الله تدبیر کوي د خپلو دوستانو د بچ کولو افامنو مکر الله آیا دوی بې خوف او بې یرې دي د الله د تدبیر نه فلا یامن مکر الله